ثاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله واجتنب قول الزور قرآن شريف شاء الله پاک فرمائی فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور کنا زنینا بچ کی تو سے قول الزور دی دی غویلی دی درویغی نه کنه قول الزور دا درویغی ویلی تا ویل شی دا په درویغه شهیدی چه که دی تا قول الزور ویل شی شهادت الزور یا ویتا ویل شی قول الزور یا چه کم دا کنه ویتا ویل شی وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول مبارک ویلی دی من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل کین سری چې نه پرشولا ویل د درویغه و عمل کل په د درویغه باندې او دا نه پوی نه پرشوا کنه دا نه پوی دا جهل کنه چې درویغه باندې شهیدی کې او درویغه یې کنه حاجت نشته دا معنی چې خدای پاک دا رضا ده د نه قبلوي کنه حاجت نشته ده دا مطلب ده چې دای درویغ نه پرېر دی او دل رضا یو او د رضا باوجود دای درویغ یی چې کید نه کنه دا خدای پاک دا رضا ده د نه قبلوي ا دې رضا ده د خدای پاک اس ضرورت او حاجت یا نشته قال احمد ویلی دی امام دغه سوز امام بخاری صاحب د احمد ابن یونس صدا کنه شاب ا دې ویلی دی ایغه دا سند ریغر ته تیر کړو ایغه مت دا سند ریغر وشالو کنه چې د ابن ابي زيد یا نقل کوي د مقبري صاحب نه ایر نقل کوي د پلورا خپل نه چې ابو سعید دا نقل کوي د ابو را صاحب نه کنه اې د بل ملګری دا سند ریغ مو باندې ذکر او مت ایر وشالو خدا متن مې دنا ذکر لغی سو باب ما قیل فی ذل وجهین کنه کنا باب من اخبر صاحبه بما يقال فيه دا باب دا په بیان دی هغه چشه چې خبر ور کو ملګری خپل ته بما پیغه عیب سره یو پیغه خبره سره یو قال فيه چې کیمه خبره کړل شي د په حق چې حالت په دبن سره راغی دی په دب سره کیمه خبره کو حالت ا خبره دتا وکي چې سره لس کی کنه زور سره سوچ وکړای نه خلق داس در پسې راغی دی کنه شام نو ویلې دارا ودی که دانا دی روی چه دارا ودی کنه شا من اخبر صاحبه بما يقال فيه وابي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود سيولي دي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة اقرأ رسول مبارك يوويش يوويش يووكرلو فقال رجل من الانصار بیا یو سړی د انصار اول خو په پټه کنه رسول مبارک ورا کنه یو سړی د انصار دا کیسه وکړه چې والله ما اراد محمد صلی الله علیه وسلم به هذا وجه الله په خدای مې دلې وړي نه دا مراد محمد صلی الله علیه وسلم په دې ور سره رضا د خدای نه نو مقصود ذات ته خدای په کې نه دا په دې سره مقصود کنه ما دا خپلوان دي دا ملګری دي دا یارون دوستون دي دا څه دي دې خوشاله ولې مقصود دي کنه دا کسا پر رسول مبارک پس اوکرا چا بیا عبداللہ بن مسعود سوی چی فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زویر اغلا رسول مبارک تا فاخبرته بیا خبر ورکو مودا تا پدی کسا بنده چی خالق دا زیر پس شغیزی کنا یعنی اثر جمع تربابی نی باب من اخبر صاحبه بما يقال فيه كنا لك ذاذي عبد الله بن مسعود صاحب صحيح سے کو رسول مبارک اے خبر ورکو بما يقال فيه کہ کیما کسب دبس شوا بیا رسول مبارک په خپا خو ډیر شو په غصه خو ډیر شو کنه فتما عرا وجهه کنه مغیر شو ته مخ د رسول مبارک خو بیا اول لکه سوی صحبه غصه ډیر شو خو بیا کلمات راک بیا اول چیارا متا تکلیف ملاو شو دا د کومه طرف نه خو په منځ یو تکلیف مصالح سلام د خپل کومه طرف نه ملاو شو دا او موسی علیہ السلام په تکلیفات د قوم باندې صبر کړه د زوا صبر کړه کنه یا اذا کان شان نو بیره وقال رسول برکول رحم الله موسی الله پاک رحم کو موسی علیہ السلام باندې میستا ډیر سارا منا پرې شي دو کنه لقد اوذیا باکثر من هذا په تحقیق سره تکلیف سر کړه شو دا په اکثر سره دې دغه نه لکه دا مت چې دا په کیم شي سره تکلیف رو کول شي بدره په اکثر زره له په تکلیف سره د تکلیف سر کړه شو دا وابي قال حدثني محمد بن صباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عنهم قال ابو موسى شريف ویلی سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ورد الرسول مرق دیو سرینا یوسنی علی رجلنا چه صفات او ثناوی ای پا یو سری بنده کنا یو سرینا ردل پا بل سری بنده ثنا و صفات یوید چه قطعتم ظهر الرجل کنا دوس خو جه کم ده کنا متکلا ملا ده ده سری کنا ده سری می ملا پریکلا ملا می متکلا کنا مخو مخ صفات یه چه که ده ده ده وجن خدای پا ظلم ده غراشی تکبر و عجب پا سری شه پیدو که دی و تکبر و عجب چه در شه پیدو شه خو ملا ده متشوا کنا ده شو مت پا دینا بلا تا بایاری کنا شب اچھا جی احلقتم احلقتم الرجل دا سی ولی دی او یا داخل جا قطعتم قطعتم ظهر الرجل متقلتو سے جا کم دکن املا دے دے غسری وابی قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبہ عن خالد عن عبد الرحمن ابن ابی بکر عن ابیه چا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا ان رجلا ذکرا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو سری تذکرہ وکلا شو فنر ذکی دے رسول مبارک فاثنا علیہ رجلا خیرا بیا اولا پدبن ایو سری جا کم دکن خیرا صفات صفات یې په ویلو کنه ثنا د خیر یې په باندې ویلا فاثنا علیه رجل خیرنا ذکر وکړو د دیو سړي په خیر سره کنه په خیر سره ذکر وکړو د خیر ثنا په باندې ویلا کنه معنی صفات یې فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکته فرمیل ویحک قطعت عنق صاحبك مطلت مکندای دغه ملګری خپل کنا یقوله مرارا ویا یې دې کلمه لر رسول مبارک سے ورا سے ورا رسول مبارک دې کلمه لر اولا ان کان احدکم مادحا لا محالتا کچروی یو کاز دې تو سے صفات کرین کا خام خال بل ملګری صفات کو مخ مخ فلیقل دا په یقین سره نه وی بلکې فلیقل دا سوي چې احسبو کذا و کذا مو خیال له بده باندې داس داسم اداز دا خیال مې دا په باندې کنه اینه چې معنی دا مو خیال لري چې را دا مو ته خوش سره ایلی د شهرت په یقین سره ما ویا کنه دا سی چې را مو خیال لري چې دا سره یې مو ته سره ایلی د شي دا ول دا تاویا ان کان یرا انه کذالک کچری وی چې دا خیال لري چې دای دا غاص تا کنه چې دا خیال یې چې دای دا غاص سره سره ایدا بیا ول دا دا سی چې احسب کذا و کذا وحسیبه الله کفیه د پر چې دا الله پاک دا الله پاک چې کینه کنه د پر باسه سوخت ده چه ذکر کرلو پا برئی ده ازار شه ما اغا وعید ذکره چه کیمی ذکر کرلو چه ما اسفل من الكعبین ففی النار کنا دا لانک صدا کنا چه بشنگری نلون دیو یا شنگری پت کری وی دیر صاف ونا دا دا حروم دی دا کبیراک ونا دا جهنم پا یر بنی رسول شی دا وعیدینا چه کرا ده لانک پا برئی شه چه کیم ده کنا بیان کرلو یا قال ابو بکر ابو بکر صدیق سے بارد کو چه یا رسول اللہ ان ادار یسکت من احد شقی ہے لان به مخ پر وزی دی مونږ دی یو دی غد وی طرف نه کنه بده یو طرف نه خیچ شي کنه کیو نه سنگری پټ کو کنه سان قال رسول برکت او فرمیل انک لست منهم تنه دیغه خلق نه چاته خبر په طریقہ سره لانګ لالوی کنه ته دیغه خلق نه نه لای رسول برکت او صدیق صاحب حق سے د صفات ملیم وو ان الله یامرکم بالعدل والسلام و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي کنا الله پاک امر کو تو سب عدل سره کنا په انصاف سره تو سب خدای پاک امر کو په عدل او په انصاف سره بخشش والاحسان او پیغه شګړه کړل سره خدای پاک تو سب امر کو چې یو بل شګړه سره کوي کنا احسانات سره کوي او وذل قربا و ده چشتنون ده قرابت سرات اس چه کم ده کنا کسرنگ ده ان لا یامر بالله وسانه و ایتای ذل قربا و امر کو خدای پاک تو سب ور کوله بنده خپلونه ده کنا دا ذل قربا می چه کم دی کنا اغه تا اغه قرابت حقوق چه کم ده کنا دا ور کوي دا امر کو خدای پاک تو سب ده بنده او وینها عن الفحشاء والمنکر والبغي ومن کوي خدای پاک تو سه دیره چه کم ده کنا به حیا چاره نه او د بد چاره نه او د ظلم نه ایدنه د خدای پاک چې کیم نه کنه معنی کوي شا وقوله ودا قول الله پاک لوی انما بغيكم على انفسكم بسك ظلم دي تو سه چې دا په بل چا چې کوي دا ظلم دا به حقیقت شه دا ظلم اتو سه په خپل ځانه باندې دا کنه یو دی وایي چې بل باندې ظلم کې خو ته نه وایي ته کوم خلی ځانه په خپل ځان دې ظلم وکړلو او بل لا چې کا انتقام نه دنا او له هو بالو ګناه هو در باندې روغلو کنه دا په حقیقت سره کا خپل ځن باندې دا خپل ظلم وکړلو ومن بغي عليه واغسك چې ظلم وکړل شي د سره لا ينصرنه الله خمخا امداد کو دې دا خدای پکې دی وجه نه چا سره ظلم مکا کا چا سره ظلم دی وکړو ته طرف نه ظلم ور سره وشو یا مظلوم خدای پکې امداد کو یا کدای چې خدای پکې څنګه د پر انتقام واخلي کنه دیر چگاوله دی اغا شر شو دی ویراوله دی شر شو پا مسلمان بنده یا پا کفیر بنده که کفیر وی که مسلمان وی دی شر پا بنده وردول او پا بنده ویراول کنا دا ندی رو کنا چه مثلا پا دا بنده چه کم نکنا شر دا تا چه کم نکنا پا بنده ارپرتا کده کنا شا وابی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهما قالت حضرت عائشہ ویلی دی مکثن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا مکثن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا وقت در کلو رسول مبرک دامر دامر وریده معنی دیر وریده چه کم در رسول مبرک وقت در کلو کنا تامش یخیل الیه انه یأتی اهله ولا یأتی چه بخیال شوی برا چه ولا سوزن دا چه دای چه کم دا کنا وخت تیر کړو رسول مبارک دمر دمر وره دې دا وخت تیر کړو چې په خیال څه دته ورا چوله شو دا خبره چې انه یاتی اعلی او چې دا یو دریمه اعلی خپل او خاله چې ورتلونه کنه ورځي مینا قال عائشہ رضی الله تعالی عنها حضرت شیوری چې فقال لذات یوم رسول مبارک مت یو ورځ چې وای شي ان الله افتانی فی امر استفتیته فیه الله پاک افتانی جواب یې وکړو متا علم یې وکړو متفي امرن په هغې چا شي استفتیته چا مو جواب طلبیلو د دنه فیه په هغې چا شي چا په کیمه چا شي مو د خدای پاک نه جواب طلبیلو باندې معلومات په دنه طلبیل خدای پاک معلومات متروک لا فتوا روک نه کنه سمت رسول مبارک نو ورغو د خدای پاک نه دا معلومات طلبیل چې دا په مو چې څه شوی دی کنه یا خدای پاک جبرائیل سره مې درولا جوړ چې کیمه کنه فتوا ورکا معلومات ورکا چې په تو باندې جادو شوی دی کنه قال اثار ول وتو چې لبید ابن اعصم اې دغه جدو باندې کړی دا قال بیا دې څه ور پښتنه ده نو چې وفیما پتشي شه دا جدو په باندې کړی دا کنه قال اثار ول وتو ولا اثار ول ملائکه سوا کنه اې وتو ول کنه شا چې فی جث طلعت ذکرن او بیر فی جث طلعت ذکرنا آغا چه کم ده کنا نچوڑ آغا سره با ده اغا نکره وی کنا ده نکره آغا نچوڑ سوی کنا سره با دا سه یه بچه کم ده کنا سره وی فامرا به نبی صلی الله علیه وسلم بیا امر کو په دې سحر باندې رسول مبارک فاخرجا بیا رواس تل شو دا جدو معنی دا زمن زلا وکړی تلی کنه دا رواس تل شو قالت عائشہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ویلی جی فقلت مو عرض کو یا رسول اللہ فحلا فحلا دا دی چې کیم ده کنه یروینا دا حل نه ورس چې ټکه چې کیم هر ته شی ولا دا نه ویر ده ای دی وجنا روی خپل خیال کوي مې چې دا په حل نه ورس چې ټکه کیم یو ټکه دا ثانی کس کوي حضرت ایسامو په خیال چې دا ټکه چې تا نه شرطا فحل لا تا نه شرطا او دا ویره نه ویره ولو وجوته ولو ته چې کیم نه دیګه سړی لاره چې دا چا مثلا په توبه ده جدو کړی دو دا دی ویل چې کیم نه کنه نبی راولا و نه دی جواب اولا نه دی مشور کولا تشهیر دی ویل نه کړو فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکت او فرمیل چې ام الله فقط شفانی هر چې الله فقط په تحقیق سره شفا او کرم وتا دې دې غان ابي مرینا و اما انا و هر چې زه فاکره ان اثیر علی الناس شر زبر غنه چې زه کیم دا کنه تیر تک په حال کې باندې شر چې وې شاینه صاحب کرامه له خلوصی دا ځای کنه ورځ مو جواب شو را کنه او بهر حال په دغه وخت رسول مبارک نه دا ویل کړه قالت ویری دی حضرت عائشہ چې د لبید ابن عاصم سره کنه چې د جدوی کړی ورجل من بنی زریق د اسرائیل بنی زریق قبیله خلیح له یهودا دا ملګرا و دیغه یهود یهود سره چې کیم دا کنه هغه سره دوستی وا دیغه یهود په سزج باندې د چې کیم دا کنه دا جدو په باندې کړی وا او غالبا دا منافق و کنه شه او حلیف ده ده یهودو باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر هغه شای چا من کولا کل شي نه کل شي دغه شي نه چا څه شي دا چا ته حسد د تحسد سمنا یو د بل سره حسد لرل یو د بل سره حسد لرل کنه دا حسد یو کسې حسد دا یو غبطا دو کنه شم حسد دې ته ویل شي چې بل چا سره سم نعمت وینه کنه نعمت بیا تمنا که ده زوال ده اغه نعمت ده غیر نه کنه چه ده غیر نه ده نعمت زیل شی ده ربو تا ملاو شی یا نسی تا ملاو خود ده غیر نه چه زیل شی کنه حسد اده تا ویل شی سوچ میں نہ کر او دا یو سخت بی مرید و کانا ذکر چه غیر نوی چه نعمت زہلے دی کانوی زہلے دی خود وارا وزی دتا نینی دی زوری دی دتا کانا او یو غفتاد و غفتاد دیتا ویل سی چه بل چه سر نعمت وی نه بیتا دا تمناو که کانا دا سټی اړول دا کنه یادو چې کیم دا کنه د چانا د اعراض کړل نه چې یو د بل نه اعراض وکړو کنه او دا رنګ یو د بل سره به کاټ کو یو په بل باندې سلام کلام دا چې کیم دا کنه نو ور سره کو کنه دا تدبر سټی سره اړول کنه دا دغه کته د تعلق نه کنه یادو وقوله تعالی ومن شر حاسد اذا حسد فنا ور خدای پاک سره د شر د چانا دغه حاسد نه او چې څه کړي ظاهر کړی نه وي یا استلی نه وي اله په زړه شي نه کوي به ته ته څه ته ونه نه رسوي کنه شا دا ته خپل ته ونه ته ته ونه رسوي او چې کله اذا حفظا کی کنه چې حسد کل سره شریک او ظاهر کو کنه خارج درو کو سی کنه بیا ولې ته ته دې نه ضرر رسېږي وابي قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن مام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا کی دیو خیالات یار بلی موی کنا شا او تجسس ایده تا ویل شی چا دی ظاهر سره تعلق لري لکه د سترګې سره د خولې سره د غزې سره د پیز د زبې سره کنا دا ظاهر یا دا غزو سره تعلق لري یا د افعال سره د اقوال سره تعلق لري دا جر بلی موی دی تا سویل شی تجسس چې کیم دا کنا وی تا ویل شی بارحال دا فرقینا چې کیم دا کنا بیان شوی دی دار دی رو او چې کیم ده کنه یو ده بل چې کیم ده کنه کامل اندما غوړیسته کنه وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا اخوانا ولا يحل لمسلم ان نذر لمسلمون پر ان يهجر اخاه چې دای پرې دی مسلمان ورې خپل فوق ثلاثه ایام ان جوتای دې درې ورې نه وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا دا یو ټکا بده څه یو تای روغ تانا جوش تانا جوش دې ته ویل شي کنه یو سړی دا مثلا ما بیا خر سوي کنه شا است په ورا لیکل نیت نه دا خاصه دې ټکا بری ورکړه کنه شا دې لپاره چې نه را سوداګری او ور وی چې او دا ولګه چې ډېر قیمتي شای وی نامره چې کیسه نه وغوښتو بیا دا چې ته نه غوړي شار ما کنه شا استه کینا دې کړل نه یا څنګه ستاره دا خدا نه زمړي په ورته ځای کنه شا دې لپاره خدا دکانو کنه نو دکا دا څنګه جوش ما کې سکه کې هټیک تو کا کینا بیا نه راځي بلې چې غولې لپاره چې غوړي ما ورکا کنه چې نه خلک ته دکا ورکا کنه هر قسم گمون بیا نه ده بادا کنه شا زنه داسې گمونی چې هغه وضح دلیل موجود وي کنه شا هغه بیا اجازه شته گنجائش شته کنه دی هغه وابي قال حدثنا سيد بن عفير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبارك ویلی دی ما اظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا زه خو ګمان نه کوم په پلنکي او په پلنکي باندې چې دی پیژني د میر د دین نه څه شایا یاره مو ته خدا په هغه ولې د ټول په تون کنه شه یاره د امیر په دین باندې لکه د لوړ په څه پیژني نه کنه شه داینه اچھا جی وقال وقال الليث ليث ولدي چې کانا رجلين من المنافقين کنه دا دوا سړي سړي کنه شه دا منافقین یو بی قال حدثنا حبل بکر قال حدثنا علی بهذا وقال په دې روایت کې دا څه غولې چې وقال سره ته شی ویلې دي چې دا حلا علی النبی صلی الله علیه وسلم په پوسه دا حلا ته کنهستا کنه تا اړ دا چې قال النبی صلی الله علیه وسلم ما اظن فلان و فلان اړ دې چې دا چې دا حلا علی علی النبی صلی الله علیه وسلم یوما فقال یا عائشہ ما اظن فلان و فلان یعرفان دیننا الذي نحن عليه هغه دي چې مس په کیم دین باندې یو دا خپل کای خپل کای دا څه دي چې مس په دین باندې لکه نه پیږي کنه موږ مر خدا دا کنه اچھا جی باب ستر المؤمن على نفسه پردیا چول د مؤمن پر ځون خپل باندې کنه مسلمان نه کلا کلا دا څه شای صدر شي کنه چې هغه عیب غنل شي کنه ګناوی یا څه شي کنه چې خدای پردا در باندې چولې تا په ځون باندې پردا چوا کنه شاه ما زن به پرده کوا کنه شا شپه یو ګناه وکړل به سر په تور باندې خدای پرده در باندې وچا ولا نه کړی جواب ته ثبوتا خال کې دا بده ګناه باندې ما راغی دا کنه چې دا خال کې دا بده غیده چې مخ شپه دا ګناه کړه دا کنه شا ما بلا غیره خو پټه خدای ته توبه او مسویلې چې کیم دا کنه ګناه باندې خلک ته زغیره دا فحشاد او ته چې ته بلا غیره دا فحشاد ته فحشه دا کنه شاد ته فحشه و نظر او کنه شو وابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن اخي ابن شهاب دا کنا ابراهيم ابن سعد حدیث نقل کوي کنا د هغه وریره د ابن شهاب نه کنا وریره د ابن شهاب ار نقل کوي وریره د ابن شهاب سے ابن ار نقل کوي د سالم ابن عبد الله نه قال سالم بلدي چې سمعت ابا هريره رضی الله تعالی عنہ یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول کل امت معافن ټول امت ته ممنه هر یو امت دې معافن دې ته معافي کړل شي کډیر ګورنګوري یا معافي وته کړل فیل المجاهرین کنا منګر هغه مجاهرین نه کنا شا مجاهرین اې دې ته چې کیم نه کنا خدای پاک چې کیم نه کنا معافي نه کو کنا شا نه کنا مو معافي نه وته وان من ال مجاهرت ایوانو صدا سر خودیه دو کنا و این من المجاهرت و ایده مجاهرین دانی دا دا غدو و این من المجارت ایوانو صدا رو خودیه دو و این من المجارت او په تحقیق سره د به حیا چر نه یو به حیا چر دالو کنه ایام الرجل باللیل عملا ته او کو سره د شپې بعد عمل ثم یصبح دین اور سے سبو کو دای وقت سره ستره الله او په تحقیق سره پردا چولی په دغه خدای پاک اشبه به پرده کلا نوی کنا پرده نوی جواز فیقولو بیا چه کلا سبوشی بیا دای بیای خالکتا چه یا فلان اپلن که عمل تل باره حتی کذا و کذا مخو کری دیوی گاش پتاس داست اره خلق ته دای په دغه بیا پرده ده زون نه دای لره کوي کنه زون به پرده کوي کنه شر وقد بات او په تحقیق سره شپه تیر کړی دو د داس یستره رب هو چې پرده چولې او په دبن پرده چولې او په دبن رب دې ده ویلې نه کړل ویلې نه مونږ فرمانی کړی یعنی ویلې جواب چا سره نشته دا جواب نشته به چا سره یو مراد دا کړی او کلامونه کساله زره تیری شو غنا با هلوک شو دا سره کنه شا اله بیا نشته چې کیم نه کنه لیا شا اچھا جی کیف سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی النجوا قال رسول برک عبد الله بن عمر وتعالى چې رسول برک داس ویلې دي کنه رسول مبارک داس ویلی دی چه قال رسول مبارک ویلی دی چه یدنو احدکم من ربه ورنزدیوش یو کاز دیتو سراب اخبرنا قیامت پورز بنده حتی یزعا کنفه علی حتی که چکشوی دی خدای پاک چه کم نکنا یو طرف خپل بده بنده یو طرف خپل بده بنده مانا چه پردار پوچوی کنا پتوی کو کنا دا طرف دل دا کنا ده پرده اچولی نا دو سوچ کئی کنا اړوین کا ودا عطفه د مکندی خپلا اذا تفسیر دا دا چې دا عطف دا مکندی ته ورش مکندای او چې خور غریب و تر مخته شو کنه دوی مکندای زنه وړا وړا یله درا نو چې درو دله مکندای زنه وړا وړا کنه دا سمانه دې ثانیه په هی سبب لفظ مستكبرا فی نفسه چه دای لوی گرین کوی ده زون اخپل فی نفسی پس را اخپل شکانا چه اخپل زون لوی گرنی پس رسه نو بیر زگر ده قرآن غریبان نبا کندایا روی کنشا ثانی آیت پی سمنا مستقبرن فی نفسی هی تکبر پین کوی دای پس را اخپل شکانا لوی گرین کوی ده زون پس را اخپل شکانا شب دا تکبر نه کیر دا سه د کیر په نوم غدا نه چې کیم دا کپڑے د کپڑے په نوم غدي نه نه را مولینا دا ولفینا صلی دی کرا کم دی حال ولا دا کرا شا نو بیر کم دی حال ولا دا او متضاعفن یا متضاعفن عجزی کرین کوي ویلې کنه چې د کم دی حال ولا وی او توزع د عجزی کرین کوي متضاعفن لا منه او وی دامر په خدای ګرون چلو یقسم علی الله لا ابره کجره قسم مرو کو په خدای باندې بیا بار ګرځي یو خدای پاک دلاله په قسم خاله سوی نه کنه شا خدای باندې امر ګرون وی کنه دا دا دا کم زیرا خلق و دا ضعیفون خلق دا غریبون خلق سدی کنه دا دا اهل جنت او الا اخبرکم به اهل النار اهل نار سکتی کل عتلنا واوی و وینځه دی وینځه دی اهل مدینه نه لا تاخذو بيد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نیول او کل پروز دی رسول مبارک باندې چې مو کیسه ده در سره چار مې ده در سره فتن تلق به یا وې دې به ور رسول مبارک هاي ته شات چې تیر وې دې ته فاصله یا مو کیسه در سره لکه ویل تا به ور به ور چې یې غاړه ته کیس کو یا یاره لیاره سره ودرا ور یا بل زیت به تو رسول مبارک دې کار نه نه کو چې زوین دې نیولا په لوز باندې او بیاي به کنه